چې د ګوتو لمنې ولې ته تر څنګلو پر څنګلې غایا کوم غایا کې داخله مړي شي نو خاص کې پتا شوې ده دا پوزه پر مړي احنا پایله چې مسح د سر دا هم منو مسح د سر دا فرض پر له پوزه مړي غسل د رجلو دا پوزه مړي لیکن کیفیت یې ور بدل کړی څنګه بدل کړی ګوره پوزي هغه پوزي کیفیت یې بدل دی هغه څنګه دی الله جل جلاله وایي یو شیخ الحدیث به د ځان سره ساته سفر او حضرت کې واقع سره ول صاحب د صحیح بخاری ورکا وخامه درس بخاری درس مسلم درس ترمذی درس ابو داود درس نسائی درس ابن ماجه درس حافظ یو کتاب خامه خلوستو با ما چې دا حدیث واورل نو یو ورځ خپل ملاقات کې ویل مولوی صاحب نه ول خپکیږي خو نه ول نه وی چې نه خپکیږي ستاسو باندې زما څه اشتباه راغلی وروي دا زموږ ملا سره شیخ الحدیث صاحب سره شیخ الحدیث صاحب موږ شته حدیثونه ټول یاد دي حنفیان خو حدیث نه دي یاد دا خو شکل حدیث دی یاد نو انا من نور الله وخلق من نور او لولا لولا كلمة عذاب ربوبية النعمة سراج أمتي من صلى خلف عالم تقين فكان من صلى خلف نبي محمود غزنوي وویل دوی اړتیا تاسو په مناظره کې ډېر دی زه خو پاچي په سر نه کوم خو راته زه به تاسو ته راشم چې مناظرې په ځان به نه کېږي بس نورې مناظرې ختمې دي او ما ته هېڅ نتیجه په لاس نه ده راغلی چې اوس حنفي مذهب تېر کړو که د حدیث پاتې کړو په دې خو زه نه یم پوهېږم نو د دې لپاره ما سره یو بل طرح ده هغه څنګه طرح ویل طرح دا ده یو حنفی دې ولاړ شي یو شافعي ولاړ شي او داسې کې ترتیب فرض وي مرتب او دشت تازه کړي په نبی زمانه جایز نه بولي سمې پای په وې راوځي سم مرتب او دشت تازه کړي بیا استقبال قبله ته وګورئ نو هغه د امام شافعي صاحب په نیز باندې الله اکبر دا ضروري چې خامخا الله اکبر وکړي او په پارسي مارسي هم جایز نه بولي سم الله اکبر ووایي ترکیب روحي څنګه سره مرکب کړه شان څنګه سره یو نه نه غیر نه خو دي دا د بخاری شریف کې دوه حدیث راځي یو حدیث دوه د بی عائشه رضی الله عنها ام المؤمنین دي یو حدیث کې وايي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه وکچا پیدا کې فی امرنا امر څه شته امر وحی ته وایي په وحي کې یو کیفیت راغلی ده پکې بل کیفیت راوستي دا ډول د بباشتي مور حدیث کې مسلم په سند راوړی دی بخاري معلق راوړی دی بیا سند وای من عمل عملا ليس عليه امرنا که هر کله یو عمل وکړي او یو پوزیه سره راټولې کړي خو ليس عليه امرنا چې هغه باندې زما طریقه او کیفیت نه وو زما طاقت نه ورګېدلی چې نبی علیه الصلاة والسلام په ورځ د قیامت کې د حوض کوثر غاړه باندې په کرسۍ ناست دي او دا خلک راځي او رسول الله امر کوي چې ورکړي یو پیاله جام یو جام ورته ډکړي بل ته جام ډکړي بل ته جامونه ډکړي د حوض کوثر نه خو یوه ډله ښکاره شي چې ښکاره شي نو نګاه کوئ زه ډېر خوشحاله شوم هغه زما اصحاب دي زما ملګري دي زما انډیوالان دي زما او رسول الله شفاعت وکړي د رسول الله شفاعت وکړي باید قبول نه وي فما تنفعهم شفاعت الشافعین دا شفاعت شافعین دوی فائدہ ورکړي نو د دې ټول وجه څه شي چې دیو شرع منزل کی یا تعویل کړی یا تحریف کړی د ماول معنا دا چې پرځي آسماني ملي خو ترکیب ټول آسماني بولي که باید زمیني بولي وایي نو په دغه باندې حرام ما په دې خبره پوه نه شو او د کتبه نه وروسته نو بیا کوم ته ویو ورسوله په رسولانو کې زما ورونه کار زده کړي چې په رسولانو موږ ایمان لرو ولې تاسو په فرعون باندې ایمان نه لرئ چې فرعون فرعون دی مثلا رسول باندې ستا دا عقیده ده چې رسول به امین وي که به خاین وي شاه پسې زمریانو نو امانت د پیغمبر په باره کې به ستا څه عقیده وي د امانت به د رسول دپاره څه شي واجب دی او خیانت نه نو هغه څه وایي هغه وایي وتر وروره درې رکاته دي په دې کې یو واجب دی یو سنت دی یو فرض واو معنا ای معنا سنت او کې لکه وی فرض وای دا څنګه چلو وای دا دا چلو هغه دا ده چې ستا په پروسل څه عقیده وي چې هر خبره کې هغه کومه ویلي دا چې غږیږي چې د دین جبرین او ټول اسلام مرکب دي وي چې څنګه څه د پیغام بنده وي څه د خپل وي څه د الله وي څه د رسول وي او ګره په سلام دي ګره په سلام دي نو د ایمان د رسول لوی شرط دا دی چې دا به عقیده وي چې دای چې څه وایي او څه کوي د دین په عنوان نو دا ټول د شي نه دي او رشتام دا چې اسی مثال د تفهیم د پاره وایم ستاسو کې خسر خلاصېږي چې موږ کېنی موږ تاسو ټول چینل معلوم غوښې پکې ډېرې دي چرګان پکې ډېرې دي مرغۍ پکې ډېرې دي پلمرغه پکې ډېره ده غوښه پکې ډېره ده غوا پکې ډېره ده خټکی پکې ډېر دی او غوړي پکې ډېر دي وریجې پکې ډېر دي کشمش پکې ډېر دي زردکې پکې ډېر دي هر څه یعنې چې څه ممکن ډول هغه ډول خو یو واقع برابر کړي په دې خبره اوس پوه شوئ او شربتان دا نور دا تور سپین چې په دغه بوتلو کښې خرڅېږي څه به راوي هغه چې د پیپسي ویپسي دا به هر څه برابر کړي خو دا هر سړی ومخته د لوی شیخ ومخته یو خط پلو یې ښځې او غاټ تر یو ګم کې پروت دی یو چرګوړی کې پروت دی خو د چرګو په سر باندې هغه داسې غایط هم پراته دي ما په دې خبره پوه نه شو نو تاسو دغه ډېر ښه پلو ته ګورئ که دغه یو ټوټې غایب ته ګورئ نو لا په وړي باره کې نه خوري ډېر خوري ولې نتیجه چې د ځانګړې چاره اخجازه د اخجازه په جدال دي نو دا ډول شتان دغسې وي وره قرآن وایي په زرهاو رکعات لمونځونه وکړه او دا زموږ ملایان چې خطبې وایي ته وایي وعدل بلغت وعدل امانت عائشه بسې رسالت کې تبلیغ کې او امانت کې ادا کړی دی پټ کړی دی ولی دا تبلیغ امانت نو امانت او حدیث شریف کې څنګه راځي من لا امانت له او من لا امانت له چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دریش کاله د پیغمبري ژوند کې نبی علیه السلام زکی وو بلید نو زکی وو زکاوت واجب دی بلاغت په ممتنع دی عائشہ بس زکاوت کې واجب دی ولی ودلته د مونږ د انسان جو دلته ناشو وزمونږ استاد هغه سره کې ناشته مولوی صاحب سمر ګل هغه بیا موږ ټول ورته ناشو موږ ټول ته زکاوت یو ډول نو په پیغمبر به موږ د ایمان یو لوی ټوټه دا ده چې موږ په پیغمبر دا ایمان وي چې دا عوارض بشري چې په نور بشر جایز دي هغه پر رسول الله جایز او دا مذهب ټول قران کې ثابت دی چې نمونې په شکل به وایا ته دوه نو خو تاسو خپل دیږي قران کې الله وایي پیغمبر په دې مکلف کړی چې خلک په دې پوي کړي چې کوم شي چې پر عوارض په نور سره راوځي پر ما راوځي هغه مسله په دغه څه پوه شوي ښه په ورځ د آخرت خپله پوهېږي په ورځ د آخرت ځکه خپله پوهېږي چې انسان په ټولو حالاتو کې د انسان باندې داسې حال نشته چې د دې درو مکلفیت نه فارغ وي دا په پردان لازم کړی دا پردان فرض غړي اقتصاد ته په کول ته جوړي اجتناب ته په ذاتاتو ته جوړي په تقدیر باندې برزا ته جوړي را لوجه ته چې د قضا او قدر څخه فرق دا مثلا د کلمات کې مخې ته کېداو چې قضا او قدر څه ته وایي دا خبره مو دین کې نه زوس چې انسان په ټول حالاتو کې په څه شي مکلف وو په دوه شیو په امتثال د اوامرو په التزام د اجتناب النهیات په التزام او د رضا بالقدر په دې په التزام دا په ځان لازمه چې په قدر به راځي اوس قدر او دغه څه سوای دې نقطې ته متوجه شئ ډېر خلک دا سوالونه کوي بیا خصوصا دا کمونیستان خلک او دا بل مولانا او بد کارونه کوي دا الله په تقدیر کې دا لیکلي دي ما په خبره پوه شوي او دا موږ د عوامو د ټولو عوامو دغه ځای کې د دې وجه نه ډېر خلک جبري شي باندې باندې د منده خلاص کې چې نه تاسو چې دا څه کولو عقیده پر چا سره پر بنده باندې د نه کول معنا دا چې نه ولا تغلا کړی نه میشنه کړی ټول چا کړی خو هر څه کول پر هغه عقیده سره علم په ما یوجدو فی المستقبل د قدر معنا څه شو علم په ما یوجدو فی المستقبل ما په مستقبل کې چې څه پیدا کیږي خدا مستقبل مونږ ته دی الله ته مستقبل او ماضي شته انا خو ټول یو ډول دي ته ما به خبره پوه نه شو الله ته ټول یو ډول شي لکه مثال اسی د پښتو د تفهیم لپاره وایم دا الله خو مثال نشته ليس کمثله شيء ولم يكن له کفوا احد خو د تفصیل لپاره دا خبره درته کوم تاسو اوس ته د آخر صف دوم صف دریم صف څلورم پنځم شپږم څو زما په هر سړی د خپل مقابل مخ مخکني سړي مخ ویني الله اوس هم قیامت ویني زما په خبره نه پوهېږي ځکه الله په جلسه سلام د موجوده کې په جلسه کې داخل دی که سجر بهر دی شیام په دې خبره پوه شئ ښه نو چې په دې بهر شو د الله د تقدیر معنا دا ده چې علم په ما یستقبل چې فایده کې څه راځي الله کې خبر نو دا چې مثلا فرض کړه زه تاسو ټول ته ګورم تاسو ما نه وینئ زه ته وینم تاسو ما نه وینئ زه ته وینم دې ته ګورم خوب کې په دې خبره پوه نه شو او دا بل وینم چې شونډې ورته چې چې ته دوی سره یې څنګه غلا کوي دا بل وینم په دې خبره باندې پوه نه شو خو زه ټول وینم دا چې اوس دا وینم چې غلا کوي هغه وینم چې شونډې ورته چې ولې غلا کوي نو دا زه ملامت یم که دا ملامت دی الله جل جلاله دې انسانانو ته قدرت ورکړی دی نو چې قدرت الله ورکړی دی اختیار یې ورکړی دی بیا ورته وایي داسې ورته ویلي لکه دا ځلاک مولا ما ورور دی ما که ضرور دی زه څور وایم پیسې ټول ما په لاس کې خرچه او ډوډۍ اته ما په لاس کې زه ته وایم چې وروره که خرچه غواړې زه د خرچې بې غیرته نه یم چې خلک بیا وایي چې ورور کشر زوړه پیسې نه ورکوي زه یو لک نه نیولې څو تر شل کروړو پورې تاسو اجازه د پیسې در کومې خو یار یوه خبره در کومه که دغه پیسې پر سینما ورکوې ستا سر دې مخ دې کور ولاکړه نه که سینما له ځې پاشا او پجور کې ټیپونه موټونه غږې او غانې مالې غږې نو ولا که تاسو به په قران نو جوړه کوم یې د پیسو به غیرت نه پیسې نه کوم په یاد ته خپکه او کدا پیسې پر مدرسو ورکه پر خیرات ورکه پر نیو کاری ورکه پر سبقه ورکه بالکل ما تی اجازه نو پس هغه دا خبره مې ورته وکړه دی ولاړ کړ سینما ته کېنه پیسې ټول په سینما کې ولې نو دا زموږ راځي موږ دې ملامت شابه زمریانو د مشیت معنا خو ما سوچ دا خو د جبر یو مذهب دی په دا خطا سوی په دغه ځای کې زموږ د خطا ځای همدغه ځای دی زموږ دا فکر وي چې الله دا کار ونه کړي نو نه کېږي د الله دوه قسمې ارادې دي خو تاسو همدا خبره په مابین کې پرېږده نه ما دا څه سره ټول د پراکټیس او د سند لپاره ورکوي خبرې ما ټول ما خبره خلاصه کړې بچتې هر څه تاسو دې ته کوم په دې مابین کې وګورئ خبره ستاسو ځین کې مې کېږي پوره ښه اوس دلته د دې خلکو دا فکر دی چې دا شی په تقدیر د الله دی، په مشیعت د الله دی، په اراده د الله دی، معنا دا چې دا الله پر سړي په زور دی. دا مسله خطا شوې ده ستاسو. د مشیعت او د ارادې او د تقدیر معنا دا نه دا نه چې الله په زور کوي. د دې داسې پښتو کې مثال دی. دا مدرسه اوس تاسو جوړوئ دا مدرسه د دې مدرسې اوله مدرسه جوړوي که اوله نقشه جوړوي په دې خبرو پوهېږي نقشه لکن په بندګانو کې نقشه او بنا سره مخالفه کېږي که نه مخالفه کېږي په انسانانو کې په مخلوقاتو کې نقشه او بنا سره مخالفه کېږي که نه مخالفه کېږي نقشه ما جوړه کړې وه خو چې بنا وخت راغی او ولا په دې نقشه کې د تشناک پاتې د الله سره شته لکن د الله د نقشې او د بنده د نقشې دومره فرق شته چې د بنده په نقشو کې د اجرا او د علم فرق راځي سره د نقشې او د اجرا فرق راځي نقشې او د اجرا کې موږ وګورو موږ جواب ورکړو مدرسې یو لخت باندې ماخې شو ته په لخت باندې کې مدرسه او مسجد ګرځي جوړ کړو ورته موږ نقشه وکړه اوس ته لکه اول جوړو او مسجد کم څه طالبان دې څه ګان پوجي دی دا بل مسجد جوړ وکړي نه وکړي په واقعیت کې د الله په علم کې تغیر نه راځي نو چې دا ټول شیان د الله په تقدیر دی معنا څه ده نه معنی چې الله په زور دی الله په زور نه وایي یعنی الله د شیان ټول ویني او رښتیا یې څنګه ویني په دغه ډول چې څه څه کوي موږ وسوایو زه وسوایم چې دا د حق جنت دی دغه شی باندې څه راځي ګوره دا نه چې موږ د زنا شو موږ خو د زنا د علم لرم چې دا سبق وایي هغه خسر دی بل موږ کې بل تور دی بل سپین دی بل سپینګیر دی بل تورګیر دی لیکن شر خلبان شي د سړي ګیره سپینې چې هغه حالې جوړوي او الله دا لا ټکه د ازما په نیز باندې چې د عبدالحق کروسۍ نه دی پیدا شوی ما ته د عبدالحق د کروسۍ معلومات شته د تقدیر معنا دغه ده بیا اجراات چې راځي څنګه راځي هغه دا شي ده چې الله چې علم ویني الله څه شي ویني دا موږ مجلس ویني که بل شي ویني نو په دې مجلس کې داسې کېږي چې موږ یو ډول ناست الله په علم کې بل ډول ناست داسې کېږي چې کوم ډول یې هغه ډول دی نو د الله په علم کې خطا راځي نو د الله په علم کې خطا نه راځي نو د الله په تقدیر کې هم خطا نه راځي نو ځکه هغه ګوره صاحب چې وویل چې چې اولاد مشرکانو چیرته دي هغه ورته څه جواب ورکړي الله اعلم بما كانوا عاملين او سره چې هغه مړي کړي دي مړه نو موږ څه معلومه ده چې څه عمل وکړو مړ شو اخلاص عمل ختم شو کړو لكن الله ته دا معلومه ده کدالو ينسي واي او بالغان سی وای نو ته کار کوه الله ته معلومات وکنو نو الله د کوم عمل مطابق جزا ورکړي دا چې اوس موږ ته درې جزا ورکړي کار چې الله ته معلوم دي الله ته خپل علم هغه څنګه کوي حدیث شریف کې راځي کراما کاذبین او دا الله کامره ورته نیول شوې ده چې اوس یې عرب دي کل شي دا کامره د علم ورته پراخه ده که نه پراخه نو دا چې اوس الله زموږ دا زموږ ټول شیان د الله په تقدیر کې دي معنا الله په موږ په زوره کوي که د الله په نقشه کې دي او د الله په نقشه کې ولې دي دا شی نو شته کېږي که نه کېږي نو هر کېږي نو ته دې څو ملامت دا زما په نقشه کې مور کمره راوړه د ده پکې غلا ښکاره شو دا بل پکې زنا ښکاره شو دا بل پکې لمونځ ښکاره شو دا بل پکې عبادت ښکاره شو نو دا زما کمره زما ملامت ده که ته ملامت یې نو په ورځ د قیامت به انشاءالله څوک جنت ته بیایي ولې وایي ښه عمل یې کړی دی او دا د الله په تقدیر کې و د الله په تقدیر معنا څه د الله رضا خبره نشته لمونځونه کوم او دا بل دوزخ ته بیایي ولې بیا ځکه دا الله په تقدیر کې و د الله په تقدیر کې چې ته غلا کوې راځي بیایي دوزخ ته په خبره پوه نه شي د الله تقدیر معنا څه دی په کمه کې ټول څه ارزوي او قرآن وایي ووجدتم وعملوا مثلا پای که څو جو کور جوړه پلاس ملې کې ځکه په کور کې دوه نفر راځي یو ته یو جوړ وکړي نو بس پنځه ملې دی و پنځه ملې د بل کور نه شروع کړي څو په دې خبره کې وروسته دی یو دوی پنځه زامن کېږي د بل اته زامن کېږي د غو زامن به پنځه لس کېږي دې برابر د کوټه په ګرځل چې تاسو راو نو ځکه ستاسو تقدیر ناقص نه او د الله تقدیر هغه کامل دی نو الله د خپل کامل تقدیر برابر ورسې چې راځي د الله د نقشې خلاف راځي ولې چې راځي ځکه د الله علم کې غلطي نشته که مصیبت راځي که زحمت او که راحت راځي او که زحمت دا ټول شیان د الله په نقشه کې مخکې د زموږ په نظر خو مخکې دي ولې د الله سره مخکې دي الله خو ویني د غزل یې ویني الله اوس په ازل کې زلزله ویلا بدل تناشي تاسو زلزله څه تمناشي د هغه لپاره شی پټ نشته نو زموږ به دا عقیده وي چې هر څه کېږي په دنیا کې دا د الله په نقشه کې شته که ستا دا فکر او دا عقیده وساتې چې دا کار شوی دی او الله په نقشه کې نه و دا یعنې الله پرې نه و خبر د الله په نقشه کې نه و الله پرې نه دی خبر نو تا د الله وسیع علم ومنې او دا ټول قرآن په دې زور لګوي چې د الله وسیع قدرت ومنې او د الله وسیع علم ومنې قرآن کې قانون دا دی د حدیثو کې قرآن کې چې کوم ځای کې الله جل جلاله د قدرت وسعت بیان کې فور وسعت د علم وسعت بیانوي چې د علم نه بیان کې فور وسعت د قدرت بیانوي د مثال په توګه سورت طه تاسو د یاد قاریان موجود دي هغه کې وایي طه ګوره د علم وسعت یې بیان کړي نه بیان معنا دا ذات چې هغه وسیع قدرت لري دغه لپاره د وسیع علم ضرورت سره وسیع علم ورسره دی یا د مثال په توګه سبح اسم ربک الاعلى په نسل یاد نه یاد سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى دا څه شو ساته قدر فهذا څه شو ساته او څه هغه څوک دی چې خلقک بيديک بيديه ته په خپل دواړو لاسو پیدا کړی او اسجد لك ملائکه تو تاسو ملائکه په سجده باندې ستا افراد او عسكر دې ټول ملائکه وي او واسکنک جنت جنت او ته خپل جنت کې پرې خودلې وي او ستا خزه ستا پر په جنت کې پیدا کړو څومره الله ته محترم وي لیکن پر هغه دې کرام موږ په دې مصیبت اخته کړو کته نه وایو ته جنت موږ ستا اولاد موږ بچا په وځه دی اوس جنت موږ چاره وسو زما له پیدا کېدو نه وروسته لیکل شوې که وړاندې لیکل شوې، هغه نو وړاندې و، څو کالو څلوېښت کاله، څلوېښت کاله په دې کېنه ده که ساته ده، لکه زه چې تاسو ته یو وار تقریر وکړم، دوه وارې وکړم، درې وارې وکړم، مانم څنګه بې کاره خلک یاست، دا درې سوه وارې مې درته وویل ته نه پوهېږئ، نو ما درې سوه وارې ویلي که دا کېنه ده که ساته ده، دا څلوېښت کاله په دې کې کېنه ده که ساته ده، وایي څو کاله ما باندې وه، څلوېښت کاله، وایم چې یو شی څلوېښت کاله وړاندې ما باندې و، نو په هغه ته ما څنګه ملامتوې؟ موږ وایو شرک حرام نه وایو دي نو موږ حلال چاته ویل وای نو دا مشرکان په تشکي حواله تکلیف ورکړي په معصیت کې او آدم علیه په تشکي حواله ورکړي په مصیبت کې ورکړي چې دا خروج د جنت نه تشری دا مصیبت دی نو معنا دا ده چې په هر مصیبت کې وستا ایمان بچای په تقدیر باندې وي او په معصیت کې ملامتي چاته نه وي په ځان کې مو وي د دې وجه قرآن کې الله وما اصابكم من مصیبت نه پیږه په ما کسبت ایدیکم اخستی تر زهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس نو د مصیبت حواله به الله له ورکړي د مصیبت او د معاشیت حواله آدم علیه السلام تقدیر ته حواله ورکړي په مصیبت کې ورکړي په معاشیت کې ورکړي په مصیبت کې خروج د ویلې مصیبت یو غار دی بل بلا اخذ ولن ګران دی د مصیبت کو جن کې راځي د وړو ګران مسله راځي که جن کې راځي ورته موږ په نواز شریف خفاوي اوس نواز شریف خوارې کړې وړاندې سپین غوړی راته بند کړي او فوج د هغې ډېر خوشحال و که داسې وایي چې جنت کې وایي نو د نواز شریف د فوج په نوم فرق کړی که د نو دا مصیبت دی که معصیت دی آدم علیه السلام والسلام چې په موسی علیه السلام باندې په سوال او جواب مناظره کې کامیاب شو ځکه حواله او تقدیر ته په مصیبت ورکړي په معصیت او مشرکان چې الله بد وایي چې ان شاء الله ما شرکنا ولا اباونا یا غیوسرت یقین کې وایي واذا قيل لهم انفقوا قالوا أنطعم ولو يشاء الله وتعالى دا الله نه مړي نو یا الله په تدریج نه موجود څنګه موجود نو ګره دا په بخل کې پر څه دغه کې دا په مصیبت کې حال وږي که په مصیبت کې حال وږي په مصیبت کې حال وږي دا کوپل ما په خبره پوه شو نو زمونږ د مسلمانانو دا درې شی ضرور دي چې امتصال د اوامرو په ځان لازم بولو اجتناب د منهیاتو په ځان لازم بولو او رضا بالقدر ورضا بالقدر په څه کې په معاشره کې په مصیبت کې نو د الله په دې متقبل علم باندې اعتماد وکړي تاسو جرأت نه ویل کی د کتابت صاحب لري کوم کمال وو ولا کفار چې مغفور عمر ولا کوم مشکل او اسلام دغه شي ډیر خلک د جهاد نو تخري ولا جهاد کوم ځکه مرمه کوټ کړه مړ او ډیر خلک تانګا نو ما باندې کې څنګه کوي کوم دی پاتې تانګا سره غلي ته او ته لاري ورغلي بمباري کې څنګه کوم دی پاتې نو دا ټول لاجو اچھا څوک څه څه ورګي تا د قضا او د قدر مسله خو ډېره اوږده وه، خو لنډ ترې په دغه خبره پوه شئ چې د مشیعت او د ارادې او د تقدیر او د قضا، د تقدیر معنی علم په مستقبل باندې، د قضا معنی اجراءات طبق العلم او د ارادې او د مشیعت دوه معناوې دي. دا په قرآن کې په دوو معناوو مستعملېږي، کله په معنی د رضا مستعملېږي، کله په معنی د موافقې. کله په معنا د رضا کله په معنا د موافقې معنا دا زما زوی دی غلا کوي زه پې ښه خبر یم چې غلا کوي خو ما یې لاس نه دی نیولی نو دا زما په اراده سو لیکن زه په رضا یم په رضا نه یم اراده زما ده پې خبر یم خو لاس مې نه دی نیولی الله هم دغه شی دی دا خپل ټول بندګان ویني چې غلاګانې کوي زناګانې کوي ظلمونه کوي کفرونه کوي شرکیات کوي الله یې ویني خو لاس یې نه نیسي ولې او اجازه ورکړې په منشا ومن شاء فليكفر وهديناهم نجدين دوار لارې من خودي دي وستا په هغه په دې لارې کې په دې لارې او دا یو دوی دي که په دې لارې لارې زه نه خوشاله ما کو په دې بل لارې لارې زه نه خفایم او د دې نقشې یو بل مسله د دې تقدیر یو بل مسله هغه دا ده چې دا باید کې د دې مثال دا شي صحیح شو دا په دې معلومه دي دا لس غاګه دي دې لپاره شل غاګه کاری بس او دا لک سپینګری دې لپاره به سپینې جامې خېدي دا لک دې لپاره تور جامې خېدي په دې خبره پوه شئ د هر سړي د سر مطابق برابر مې خولي ورته واخیسته د هر سړي د بدن په برابر مې جامې ورته وکړې د هر سړي د خپل برابر مې ورته څپلي اخیستي د هر سړي د اوبو د برخ مې مې وسکټ ورته اخیستي لنډې د څه مې ورته تیار کړي ټول مې راوړي او د هر چا سره برابر د هغه د شان سره برابر هغه شی مورته راوړی دی او وطندار یې او ډېر وزن اکشنات وکړو ده ورته هر شي ځان لیوي بیا هم زه ورته غږ نه کوم نو زه ملامت یم که دی ملامت دی ملامت دی بیا مې په دې باندې مې اکتفا ونه کړه بیا مې د کلي خان راوستې بل هغه ته خان چې ته دغه ته ووایه دا خدای ور ډوډۍ نه دا ډوډۍ ټول په موږ بیا خوند نه کوي د دې ترجمه عام خلک غلطه کړي داسې کړي وان الذين يقينا هغه کسان کفروا چې کافران سوام برابر دي دا نه برابر